لا يهدي هدایت کوي مې یشاء چاته چې غواړي لا صراط مستقیم لارې نیغه د توحید تا ويقولون ويدي منافقان باندې رد آمنا بالله من ایمان راوړل په الله وبالرسول او په پیغمبر واتعالی من تابعداریو ثم يتولى بیا مخ اړي فريق یو ډلا منهم د دایدا من بعد ذالک پرست د دینا دا وینا چې کوم وکړه چې زما په الله او په پیغمبر ایمان دې زه تابعدارم لدین رست بیا مخ وړي وما اولئک بالمؤمنین لذي داخلك ایمان راوړون کی و اذا دعو کله چې دای راو بل شي ال الله کتاب د الله تا ورسوله او سنت پیغمبر داغه تا ليحكم بينهم هدي د پاره چې قران او سنت فیصلو کې پمیاند دای کې اکل چې پیغمبر حیات او ژوند دی او هغه تراو بل شي قران ته نظم قران ما سره زیاته کوي او سنت ته نظم ما سره زیاته کوي بل اولائک بل دا بلکې دغه خلق هم الظالمون دای ظالمان دي الکه تقابل دی ډیبیټ دی مخکې د منافقانو کار وګور اوس د مؤمنانو مؤمن چې ځان ته وای او مؤمنین ابدا خبره کوي انما کان قول المؤمنین یقینا دا بیان او وینا د مؤمنانو اذا دعوک لجراو بللشی الى الله کتاب د الله تا ورسوله او سنت ته پیغمبر د الله تا یا داغه په ژوندون کې پیغمبر تا ليحكم بينهم دې لپاره چې دا قران او سنت پیغمبر فیصلو کې پمیان د مؤمنانو کې ان یقولو وای مؤمنان طاعت معروفتن تابیداری ستاسو معلومه ده منتا زده پی جنم سریا ان الله خبير یقینا الله خبردار دی بما تعملون پای چې تاسو کوي قل او آیات الله تابیداریو کوي د الله او اطیع الرسول او تابیداریو کوي دغه د پیغمبر فین تولوا کچریدای مخواړو فانما عليه یقینا دی په دې پیغمبر ماغه حمل علی علی حمل چې په دمانې بر کړی شوی دی په دمانې الله طرف نه سپار شوی دی قران او سنت په خلقو ترسای نو په عالم باندې سپار شوی دی قران او سنت پر اسای وعلیکم او دی پتا سو باندې ماغا حملتم چې پتا سو کې خودلی شی او بار شي وی دی په امتیانو سې دی وی په مقتدیانو سری خبره منلو وان تطيعوه کتا سو خبر او من لای دی پیغمبر تا تدو تاسو پس ملا روان شي وما على الرسول نشته پدې را لګلی شي پیغمبر الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا بشارت وعد الله الذين لوس کړه الله خلق سرا امنو چې ایمان راوړ دې منکم تاسو ندي وعمل الصالحات او ای کارونه کوي موافق د سنت الله وسره سواده کړی دا لا استخلف الله خامخان کې نه بدای لرا ور کوي بدای لرا خلافت فل ارض خلافت پزمک فل ارض پزمکه کې صحابه کرامو ته ورکړو کما استخلف الذين لك سرنګي چې خلیفګان ګرځول یا خلق من قبلهم چې د دینه ماخ کیو ولا یمکنن لهم خامخا مضبوط پي مضبوطي با الله دای لرا دینهم دین د دای قران او سنت الذي هغه دین ارتضوا چې الله خو کړی دی لهم دای لرا ولا یبدلنهم او خامخا بدلی بدای لرا من بعد خوف پس د یری د داینا سبب بدلی امنن امان ایری مری به ختم شي ښا کار به شي یعبدوننی هغه به بندگی کې الله وای زما لا یشرکون بی شیئا د برخه خاندان من جوړی ما سره شي ازینه چې په کو په حکومت کې بیا کفریات او شرکیات او بدعات کوي ښا د زیارتونو پالنه کوي خلکو ته دعوت ورکوي راځي نه نه حکومت ته الله درکو نو بیا وسکه توحید عقیده اپ شرک ردو ملک په داسې درگاہونو نه پاکه اوسګارای اته بولډیزر اونیوي الو داسې عمارتونه بروان کې صرف قبر به شریعت طریقه باندې پرې دي ادا منجوران منجوریان به ته اوښړي لړ شي وې پلیتو ومن کفر بعد ذلک و چې داسې حکومت دل الله دار کو ادا غین رستو انکار کوي نو دا انکار چوک چا کړو حضرت عثمان صاحب چې چا وجلو اپ دې زمانہ کې هر څوک چې راضي ادا کار کوي نو د دې نعمت کفر وکړي مولا عمر حکومت جوړ کړو ادای دا سوکړه روان کوله فاولائک هم الفاسقون دغه خلق دي فاسقان کار به سی واقعی والصلاتا کوي منزنا واتو زکاتا ور کوي زکات واتو الله واتو الرسول تابعداري کوي د پیغمبر لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي لا تحسبن الذين خامخا ته ګمان مکو په خلکو کفرو چې کفر کړي دي او جزیلا پلاس حال کې چې عاجز بکی الله لرا یا فی الارض فزمکه کې ومأواهم زائدتای النار اور دي ولا بئس المسیر خامخا ناکار دي زائد ګرځیدلو چې دوزاخ ته یا ایو الذین آمنو بیا احکام شروع شو او د ایمان خاوندانو لیستأذنکم اجازت تی غواړي تاسو نه الذين کسان ملکت ايمانکم چې مالکان دي خلاصونه تاسو ستا غلام دي نو کور ته ستاري بغیر اجازه ته ناراضي والذین او اجازه تی غواړي هغه خلک لم یبلغ الحلم چې هغه ندی رسیدلی دی ندی رسیدلی بلوغ تا ملکم استاسنا تاسو د محلی او د چم الکان دی ابو لوخ تر دی رسیدلی سلاس سلاس مراتن درې کرتا زمطلب درې ځله به اجازه غواړي نه درې وختو لري نو پار یو وخت کې وزن ځله اجازه غواړي نمبر 1 وخت من قبل صلاه الفجر مخکې د مونږ د سبانه پوهیږئ تیرې وخت د کور والا پکې بیجاب یکسر وحین تدعون او په هغه وخت کې چې تاسو ګدای سیابکو خپل جامې سی وای من الظهیرتی چې وخت د غرمې دی د اوړي غرمه د جمی شپې سره لګی نو حاو من بعد صلات العشاء او رست د مانزه د ماس خو تننا او هغه هم ګرځي سه من کوسي تراغلی استادو د خدمت لپاره په دې خوېږي نو د دې وختونو علاوه کې اجازه نه غواړي نه دی غواړي کذالک دخکرانګي یبین الله بیان الله لكم الآیات تاسو دلائل والله علیم الحکیم الله پویا او حکمت والا ذات ته واذا بلغ الاطفال کله چې بل اورسیږي هغه ماشومان منکم استاسنا الحلما بلوختا ولکه مخکې خو وړو کې وو وړو کې خو په دې ټیمونو کې به پردي کور ته ځي ښا اوس د بلوغ ته ورسېدو نو بالغ شو فلیستاذنو هغه د اجازه غواړي کما استاذن الذين لکه څنګه چې اجازه غوښته خلکو من قبلهم چې د دینه مخکې بلوغ ته رسیدلیو کذالک یبین الله دارنګ بیان کوي الله لکم تاسو آیاتی خپل حکمونه والله علیم حکیم الله په یو حکمت والا ذات ته ابو جرجوبات کې لاسي ورشه گاونډي به یې ابورړې لګ به ورشه زمنګ د کور ویناو کچ چای پخا کی با ولې ته په خپل اولې نه سي بورړې لګ وای دا زمنګ گاونډي دی ورشه زمنګ د کور چای راړه ها ها لا تاسو نور ویلې روراړو پرده نشته ارویرونه ورکرزی او خدای دې پني کې بل شي خورونه ورکرزی د ټبر خلک ورکر آزاد زی اکل اخرات یو کو وادو بیا ځچی زی په پلان آئے راواخلا دا کنه دا کاسه ماسه دا راواخلا نو ورکه سر تور سر یا پټکه غیبو یا دا وړي دا موږ مسلمانان یو ا پښتانیو د غیرت نه ډک خلک یو وای پښتو نعوذ بالله وای کله قران نه کم نه دا سیوا نه ده برابر خو سره دا دا ستا پښتو دا زما پښتو دا داسې دی وې سورې نور سره لګي دا تروغ وای دا د ظلم قانون دی ښا دا خبره مکوې چې څوک کینو اراده دا قران سورې نور وایو مسلمان یو کنه کده تا ته په دغه ځای کې کیناستنو هو زیبا تختی با قرآن نه څوک خبر دی او څوک یې زده کوي په قرآن خو پابندای دی وای نه بکوي ولې ځکه د دې دا غل ښکاری غل دا غل قانون چې دی د شریعت نه خلاف دا بیا بوی کوي ښا ځکه په قرآن پابندی ده ښا او والقواعد هغه سنانا بډایګانی چې هغه کې ناستون کړي من النساء د خزنا قواعد جمع د قاعده دا قاعده هغه خزه د بډای دا ګرځې دې نشي او ناس تر الاتی هغه خزه او لوی صادر نه پسرای نو خیر د خلو پټه به یي او غاړه وچاته نخ کارا کوي مټي وچاته نخ کارا کوي خپې وچاته نخ کارا کوي غوګونو وچاته نخ کارا کوي دا کم ځای کې کالی دي ښا وډای خزا حاجی وان یستعففنا ازان پاک ازان پاک ساتل لري بډای ګانو خیر اللهن ډیر غوري دایلا یو رخصت ته یو عزمت ته رخصت ورته داله که پړونه دا نه پسره نو خیر دی هو لپټه به په سر پرتای ښا ها غره خبره دا ده چې نه بډای خزره دا واده طاقت پکې نشته نو غره خبره دا ده چې دام چې له ګور قواچي والله سميع عليم ملکتم چې تاسو مالکان یې مفاتحه د کنجانو داغه او صدیقکم یا د دکان او د کور تاسو د دوست نه څه مطلب کړون دې ک ګډ دې ک شل دې اخراک کا کین تاسو داغي په خوراک تنګيږي مخه ځان سره یو ځای کینوي او دارنګ د دې کورونو ته خوراک کول شي پلار دې جدا اتلړ شي هغه د کور نه خوراک کای د زوی د کور نه خوراک کای د رور د کور نه خوراک کای او د مور د کور نه خوراک کای د تر ریسکونه پکې نشته خو د پردې خیال وساته ښا یا تعالی چې خپل چا بیا دې درکړي وای زما دې دکان اختیار دستا په دې ځای پوهیږي وي دای بوی لکه دې دوانو ځان ځان نه ناشتي لاله تعالی اختیار دی فاذا دخلتم بيوتا کله چې تاسو ورنوځي کورونو تک خپل یو ک پردي دي فسلمو تاسو سلام چوي على انفسکم په خپل ځانونو لن على انفسکم په یو بل کور ته چې زیرو سلام باچي ښا په دې ځای پوهیږي وي تحیتا پیشکشی دا من الله من عند الله دا الله له طرفنا پیشکشی څه مطلب دای بوي حیک الله الله دې ژوند دی او ساته نو دا وای کنه دا د ژوندون دعا ده مبارکتن خیر چول شوی دې پدې کې طیبتن پاک کذالک یبین الله دارنګ بیانې الله پاک لکم تاسو ته الایات خپل حکمنا لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو په ځان پوهه کوي پوهیږئ او انما المؤمنون یقینا المؤمنان الذين خلقت امنوا بالله چې ایمان راوړل په الله او رسول یو دغه په پیغمبر او اذا كانوا کله چې ودا مؤمنان معه پیغمبر سره على امر پداسې کار جامعین چې هغه را جمع کول کې د خلکو لرا امر جامع ستوي چې بغیر د مشورې او د رائے نه غند کیږي ښا لم یذهبو دا مؤمنان د خپل پیغمبر نه نزي او د خپل امیر نه نزي حتا یستاذلوه تر دې پوري چې دای د خپل امیر او پیغمبر نه اجازه غواړي ان الذين بشکا خلق یستاذنونک چې هغه اجازه غواړي ستانه اولائک الذین دا خلق ته یؤمنون بالله چې ایمان راړي په الله او رسول او داغه په پیغمبر فایز استذلوکا کله چې هغه اجازه تو غواړستانه د بعض شأن د بعض کار د دای د پاره فازن اجازت ورکا لمن هغه چاته شئت چې ته غواړي منهم د دینا واستغفر لهم الله بخنه غواړه دای د پاره د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی دا آداب د مجلس دی پیغمبر نه اجازت غواړي امیر نه بغواړي لا تجعلوا تاسو مگر زوي تاسو مگر دعا الرسول هغه بلره د پیغمبر بینکم پمیان تاسو کې کا دعا عبادکم پشان د بلل تاسو زن تاسو نه زنو لرا و د پیغمبر دعوت د خپل دعوت غونته کې مګنئ ښا او کنه چې هغه در دعوت درکې هغه مل راضا نو ځکه دا قوانین مقرر کړه قد يعلمو یقینا الله پويږي ماغه حالت باندې انتم عليه چې تاسو پاغي یا زما قران موافق ستا حالت ته او که مخالف و یوم پاغرز یرجعون الیه دا الله واک او اختیار دی پاغه رس چې واپس پکړې شي دا خلق الله تا فینبئهم خبرای بدای بما پاغه عملو چې دای کړی دي والله بكل شیء علیم الله پارشیز باندې پوهه دی پوښوي او کنا کته چې څوک ته پوس کوي لسونه سوره نور د احکامو الله وی با ته برازي کنا زبر په خبرو ما نو دا عمل کې راوستل پکار دی ښا سوره نور د الله په فضل احسان سره اخلاص شو او سوره فرقان شروع کیږي سوره نور په ترتیب دا سوره فرقان په ترتیب کې سوره نور پسې 25 پنځشتم نمبر سورته ته او سوره فرقان په نزول کې دا 42 نمبر سورته ته رستو د سوره یاسین نه داود صورت صدا اهم مسله نفی کول د شرک فی البرکات تیوه سدی برکات او چول ولا یو الله دې بل سوک نا دا داوا په دې صورت کې درې ځله ذکر ده یو پړم بڑی آیات کې بیا ور پسې 10 نمبر آیات کې او بیا په 61 نمبر آیات کې دا داوا ذکر ده ها ربد د سوره نور په اخر کې ذکر شو الا ان لله ما فی السماوات والارض لا الله توحید ذکر شو لپدی صورت کې په هغه مسله باندې دلایل عقلی ذکر کړي لا الله توحید ثابتای پرې ده پوه شوي وي خلاصہ سلور بابونو کې تقسیم دی بسم الله خاص په امداد د نوم د الله داسې الله الرحمن الرحیم چې عام او خاص به ربانه کوي شروع کول کیو منګه په سورۃ الفرقان کې تبارک الذی برکات او چولو والا دی هغه ذات برکات څه ته وایي خیر او فائدې یو شی سیوا کوي او زیاتې ایت برکت وی دا سوک کی اللہ الذي اغا الله نزل الفرقان چې اغر علی ګره دی هغه کتاب چې جدای راوستون کې دی په حق او په بیان د حق او د باطل کې په چار علی ګره دی علی عبدی په خپل بنی آدم سلی را علی ګره دی چې دی په پروتي نه لیکونا د دې لپاره چې شیدا بنی آدم للعالمین انسانانو او پیریانو لرا نذیرا ير ور کون کې ارسالان او پیریان به پیری ښا مولوی سی هم قران زده کړل دی به سکی ای به پیوم خپل ځان یری او خپل مقتدیان او مسلمانان درونه انسانان به پیری الذي اغلا له ملک السماوات شاغل رب شهید اسمانونو والارض دزمکه دا ولم يتخذ ديدني وله ولدن بچه نازول او نائب ولم يكن له نشته الله لرا شریکون د برخه خاون فل ملک د الله په بادشاہي کې دی وی د برخه خاون دی وسره او سوره فرقان ویل دی نه چا ورته خول دی نه چا به پویا کړی دی نه نو دی وی د برخه خاون دان دی واتخذو زجر نیولی دی خلقو من دونه د الله نه علاوه الہ الہتن حاجت پورا کول کی د الله نه سیوا الہتن حقدار د بندګای لا یخلقونا غینشی پیدا کوله شیئا شی وهم یخلقون او حال دا چې د خلکو کوم خدایان نیولې دي نو هغه پیدا کړی شوی دي کله عیسی علی السلام عبادت کوي کله عزیر علی السلام کوي کله فرشتو نو دا الله پیدا کړی دي ولا یملکون غی وسن لري لانفسهم خپل ځان لرا ضررن د لری کولو د تکلیف ولا نفع او نه د رسولو د فائدې ولا یملکون غی اختیار نه لري موتن د مړولو د چا ولا حیاتن او نه د ژوند کولو د چا ولا نشورا او نه د قیامت راوستو دی وی ذمہ وار دی ذمہ وار ارس کوي وتا سوره فرقان 3 نمبر آیات نه دی لسته ایچا درته نه لسته نه لسته خو دا بوتانو ته وی الو دا دی قبرونو سره چې دا خلک را مدد شي आवाज دای بس کوي دغه ځای دی غلی شي وای دا وسیله ده وسیله ده یریږي وای چرته ناکاره مولا بناس کی انو ما وته به وای چې خطه دا نه مونږ او از دا زیارتونه نه منم چې داخله کې څنګه کوي زه صرف ملاقات منم د عبرت لپاره بدعات شرکیات وسره نه منم دا نر مولا سو کی چې دا نر مولا تیار کړي ښا دا وطن دې کې چا خلل شو وازولې یو عالم په پنځپیر کې شیخ القرآن والحدیث مرحوم نور الله مرقده هغه دا شاګردان تیار کړی دی تورو تیارو کې مسله هغه بیان کړی او سم کوي ښا ولې ملک مولان وو خو نه پویدل په قران الا ماشاء الله سبب کې وو وی به دغه کار نشي کولای ښا دا ورته چا نه خولو چې دای څه نشي کولی وقال الذين كفروا ويا خلق چې منکر دي ان هاذا نه دا قران الا افکل مگر دروغ دي افتراه جوکړي دي پیغمبر دې دروغ لرا وعانه امداد کړي د سرا عليه په جوړولو د قران قوم الخلق اخر النور او مرګری دی جوړول گئی الله وی فقد جاءو یقینا راتلو کړه دی خلکو ظلمن سیاتی تا وزور او دروغ تا وقالو وی دی د قران بارکه اساطیر الاولین قران خو زړی لیکلی شوی کې لیکلی شوی کیسې د زړو خلکو دی اکتتبها اکتتبها لیکي دا پیغمبر دی لره پچا باندې خواري هغه بولې سیب دی او طالب دی او باچا سیب دی دای نه پکې پرده مرده چاره اوستي دا دایوب دغه سیدی لولا انزل الیه اولې نشی را لګل دی پیغمبر تا ملک الفرشتہ فیکونا چشی اغا فرشتا معهود سرا نزیرا یرا ورکون کی او یلقا الیه کنزن اده ویسد اللہ پیغمبرم نو په کار دی چې د سرو بنگړي لاسو ته پراته وي مالدار وي اولن شرا غرزول په دواله خزانه او تكون له یا اولن کیږي دلرا جنت الباغ یاکل منها چې دې ته خوراک کوي وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعونا تاسو خو نه زی الا رجلا مگر دای سړی پسې مسحورا چې باغ باندې جادو کړی شوی دی انظر وګورئ کیف ضربو سرنګ دای بیانې لکل امثال تعالی را مثالنا پیغمبر باندې دای کمی کمی فتوی ور کوي نو دارنګ دې زمانہ کې چې څوک حق بیانې هغه تم دا نسبتونه کوي فضلوا بلار شدای فلا یستطيعون فسدای طاقت نه لري سبیلا د سبیلاره دعوه د صورت سوا برکات اچول والا الله په دویم ځل تبارک الذی برکات اچول والا د اغه ذات ان شاء کو غاری جعل لك خیرا تعالی باغونه تعالی بنگلی تعالی سره او سپین پکار دی او کنا الله چې کله غاری تعالی نو درب کی او عیسی علی السلام عزیر علی السلام فرشتونه د دې نیکانو بندګانو دا پروز د قیامت راجمه کی ادا چې چا ول نظر نیاز ملختی کړی دی او عقیده په ساتل چې د کول نه الله وت تفوسو کی دا تاسو بیلاری کړیو ام هم یعودا خلق ضل السبیل دای خطا کړی ول ارض توحید نو دا نیکان بندگان بسووی قالو اوبوی دا نیکان بندگانو چې د چا عبادت شوی دی سبحانك پاکی د تعالی را ما کان یم بغی لنا ندی مناسب منګ لرا ان نتخذا چې من اونیو من دونکا سیواستالا من اولیاء سخلاصون کی مددگار یا الله من زمخ کی د ځان نه نیکان خلق تلی من خدای عبادت نه کړي من په خپل نه لیکړې نو دای ته واسنګ دعوت ورکړو نو بیا ولي ولکن متاتهم لیکن تا بدای ته فائدې رسولې شرک به کاو تا بوله بچی ورکول مال باندې ورکول باد باندې ولا جوړول گزن باندې ولا جوړول دانی باندې ولا جوړولې و آباءهم او د دای مشرانو لرا حتا تر دې پورې نسا نسو چې د ير کړو از ذکرغه توحید او قران لرا پرېدوي دای واسی لګیای بم خو چې لور شو کار کیږي وکانو دای قوم الخلق بورا هلاک شوی دا نیکان بندگان دای به په گواہی کې یاد ساتي ښا الله ود دای نه تپوس کې نه دای سه وی بوتان بخدای راج ژوند کې بوتان ولې دا دې قبرونو نکېږي دین والله تپوس کوي ښا اب خامخ په دی او بل چا بوله بم بلای وړي چا بوله شال چا زنګو چا بوله ګمبد جو کړی څوک ورته درامده چې आवाज کوي څوک وای دې ذمہوار دی لا پر ورځ د قیامت په دا خبرې نو الله به ورته وایي چې دا استاد او خدایانو دې خو تاسو دروغجن کړی فقد کذبوکم یقینا غی دروغجن کړ تاسو لرا بما پاغه خبرو تقولون چې تاسو د دې په باره کې وی د پیغمبرانو هدای سوال کړو بازار کې ته ګرځي اته ډوډۍ خوري نو الله واستانه مخ کې پیغمبران ما عمر علی ګلی بازار کې بغرزې دل ډوډۍ به خوړه دا کړه و ما ارسلنا قبلک من دې را علی ګلی ستانه مخ کې ان المرسلین در علی ګلو شو پیغمبرانو نه الا مگر انهم یقینا دغه پیغمبران چې وو لا یاکلون الطعام خامخا وغي بخړل ډوډۍ ويمشونا او تل باغی اتصبرون آیت صبر کوي وکانه ربک بصیرا او دې ستارب لیدل کې وقال الذين ويا خلق لا يرجونا چې يقيدل ساتي لقاءنا د ملاقات دا غي من سرا لولا انزل عليه ولي نشر عليګل علينا ولي نشر عليګل فمن الملائکه فرشتي او نرا ربنا يا ولي نوي نو من خپل رب هغه خلق لرا چې نافرمانی کوونکې دي ويقولون وای بورته دا فرشته حجران بند د خوشالاینا محجورا بند کړي شوی خوشحالي په تاسو بندا چې تا نه منو نو خوشحالي در باندې بندا وقدمنا او قصبو کومن الاما اغتا عملو چې دای کوم کړی دي من عملین د نیکو کارونو نه فجعلناه او بغرزو من اغه نیک کارونه د دای حبا ان جوړا منصور الوزل شوی څه مطلب دی دغه دا عمل چې د ارسمره د نیکای کارونه کړی دی لارې او کوسي او سړکونه امدادونه کمبلې ممبلې هسپتالونه کړی خو عقیده د شرک دا ټول بولوالو زوم اس په پینه ملاویږي عسیرا سختا و یوم یعد الظالم په دغه ورځ باندې به چک لګی ظالم ظالم کافر مشرک علا یدی په دواړو خپل لاسونو یقول وایبا یا لیتنی ارمان دې مال را اتخذتو چې مانی ولې وې بار رسول سره پیغمبر دا سبیل الار فلانه ورته ولي وای د ډېر hebat نه بور لنوم د ورزي چې پلانیزه د قران او سنت نه اړولم آیا د وجه د ډېر بغض نه ورته بفلانه وای لقد ادولني یقینا اغزب لارې کړم ان ذکر د قران او سنت نه بعد از جاءني پس داغې نه چې ما ته قران او سنت را رسیدلو سم مطلب زی په پوهه کړم ورې پلاني واړو لمنو دا سه خلکو سره ګوره تل بشنه وای ښا او کله بی دین خلکو سره وکانه شیطانو د شیطان للانسان بنی آدم لرا خزولا رسوا کون کې شرماون کې وقال الرسول ابو پیغمبر یا وقال الرسول ویل دی پیغمبر دواړه معنی مفسرین کړي دنیا کې ویلي دي چې کله ژوند دیو اپ قیامت کې به وای یا ربي ای زما ربا ان قومي یقینا زما دي قوم اتخذوني ولده هاذا القرآن دا قرآن محجورا پر خودل شوی د نیز نه کوي په دمانه ایمان نساتی په دمانه عمل نه کوي دنیا کې الله دا پیغمبر دا ویلي دي مفسرین د دې آیات تلان دي لیکي الکه د قران پر خودل سری قران الفاظ نه ورزي معنا نه ورزي احکام ولا نه ورزي عمل پې نه کوي د قران نه خلق منی کوي دا د قران مهجوریت ته نو قران میز د کوي ښا او کنه دین اجوړ خلکو له وزن ساتي وکذالک دخکرنګي جعلنا غرزولی دی من تسلی لكل نبی لان پیغمبر لرا عدو و دشمن من المجرمین د مجرمانو لا پیغمبر ته څوک نه پریده د پیغمبر سنتو ته نه پیغام کې او نه پخادای کې وای په دې نه خسته کیږي او نه قران تا وکفا بربک پورا دستارب هادی الله خودل کې ولا سویرا امدادی وقال الذين ويا خلق كفروا كافرون دي لولا نزل عليه القران ولن نشر عليه غل په دمانه قران جملتان په یو واحده په یو ځل دا یو اعتراضو کذالک دخرنګ لګ لګ رالی ګمنګ دا اشاره د دې ته الا جئناکا مگر راتلکو من تا تا بالحق په صحیح جواب سره د اعتراضونه کوي او دار یو اعتراض من جواب کو واحسن تفسیر او په خسته وضاحت سره الذين داخلت ته يحشرون چې جمع کول بشي على وجوههم په خپل مخونه په خپل مخونه الى جهنم دوزخ تا اولئک دغه خلق شر ناکار دي مکانن د حیثیت د ځای او مرتبه نه واضل سبیلا او بلاری د حیثیت د دین نه دلیل نقلی د موسی علی السلام نه ولقد اتینا یقینا ورکړو موږ موسی الكتاب موسی علی السلام ته تورات وجعلنا غرزولو موږ معه غسرا اخاه اور داغ هارون هارون علی السلام وزیرا امداد کول کې په دین کې وقوم نوح تبا کړو موږ قوم د نوح عليه السلام لما كذب الرسل هر کله چې هغه دروژن ټول پیغمبران نوح عليه السلام ټول پیغمبرانو هغه یوازې نه نه د ټول پیغمبرانو بنیادی مسله د ایمانیات یو ده یو نه منل ټول نه منل اغرقناهم دکړو منګه غیلرا وجعلناهم غرزولی منګه غیلرا لناس خلق لرا آیتن لکا ولقد اتو یقینا دای خرازی علی القريه التي فاغ کلو امترت چې باران شوه د پاغي کړي متورسو باران لا کارا د لوط علی السلام قوم افلم یکونو آیل دی دی يرونها چې دی ویني دی کړي لره په عبرت بل کالو بل چې دی لا يرجون عقدن ساتي لشورا د پورته کېدو په قیامت و اذا راوکا کله چې دی ویني تعالی را او د استهزاء پیغمبر پورې ټوکی کوي ان کادا یقینا نږدې دي دي لا یذلنا چې خامخا دې واړی منګ لرا عن الہاتنا د عبادت د خدایانو زمنګنا لولا ان صبرنا کچره منګ دې ټینګو علیها پر خپل خدایانو دې منګ تی اړی وسوف یعلمون الله وې زرد چې دای په پوه شي حين يرون العذاب کله چې دوی نه عذاب هو مفعول اول له او الهه مفعول ثانی دی خپل خواهش نه ځان له خدای جوړ کړي دی ښا په دې دا پوهیږي خو ازو چې ورته سوي انو داسې مری لکه څنګه چې د خدای منی اچھا جی افعلتا آیتو بس سبا را ختلې ټول عمر بس سباو ثم جعلنا الشمس بیا ګرځولې د موږ د انور علیه پسوري پی جندو دلیلا دلیل هر زد باندې بل شي پی جندې شنو الکه سره پس پی جلې په خزا خزا پس پی جلې په سړی شپه پس پی جلې په ورځ ورځ پس پی جلې په شپې سورې پس پی جلې په نور ثم قبضناه بیا موټی کو راکاګو موږ سوري لرا الینا خپل طرف ته قبضن په موټی کولو یسیر آسانو او هو الذی الله غزاد ته جعل لكم الليل چې هغه ګرځولې استاد د پاره شپه لباسن چابي څنګه چې په جامه پټي نو پښپوم پټي و نوما خوبو صباتن پرې کون کې دستړي والی دا د وګو فائدې دي راشه قران ته اوس ګورا ولقد صرفناه یقینا من قسمه قسم طریقې سره بیان کړی دي بینهم پمیان د دای کې قران لیذکروا چې دې لپاره چې دې فائدہ واخلي ولقد صرفناه یقینا من بیو داوبو بینهم پمیان د خلقو کې لیذکروا دې لپاره چې دې فائدہ واخلي یوازې ته راوي لګلې فلات تل کافرینا ته تابعداري مکو د کافرانو وجاهدهم او جهاد کو د دې خلکو سره به په بیان د قران به زمير چاته راځي د قران په قران بجهدهم او جهاد